هغه تعلق محفوظ پاتی شی نو د دې نه دې لپاره د ارتفاق رابع چی وی ضرورت وی یعنی یو وفاقی حکومت یا یو غټ بلاک جوړولو چی ضرورت وی نو دا ارتفاق رابع دا هم د حکمت عملی د اقسامو نه ده او په دې ارتفاق رابع کی هغه طریقې بیانیږي چی د کومو طریقو د وجې نه بیا د دې اقالیمو او د دې مختلف ممالکو هغه بادشانو په مابینس کی چه کوم ربط او تعلق ده چه هغه محفوظ پاتی شي نو حاصل دا شو چی ارتفاق رابع بحث کئی دی هغه کیفیت تی حفاظت تی ربط واقعا بین اهل الاقالیم چی هغه وړو وړو حکومتونو خپل ما آپس کی هغه تعلقات او باهمی یو بل سره رواداری وغیره دا محفوظ پاتی شی او ټول په یوې لړۍ باندې وپیرل شي او دو پاره یو غټ حکومت چه سی قایم کړای شي دی ته بیا ارتفاق رابع وایی او سبا که چیرته دو په مابینس کی څه چپقله شو څه رنجګی شو څه دی نزاع اسباب رادرومی نو هغه خلیفه هغه ارتفاع کی رابی چی کوم مشران وی هغه به بیا دی په مابینس کی چه کئی صلح کئی او فیصله به کئی او که دا نه یی بیا به ډیر غټ چه سی مشکلات جوړ سی ځکه چه د هر یوه وړوکی بادشاه سره مقصد دا ده چی خزانه هم وی ټیکسونه یې خلکو نه جمع کړي څه نوجوانان یې ورسره فوجي او مقصد دا ده چی جانبازان جنګجو خلک یې ورسره بیا د انسان په طبیعت کې حرص لالچ حقد حسد کینه بغض عداوت دا پروت وی نو هر یو به دا کوشش کئی چی زه په دی خپلی بادشاهی به اکتفا نه کئی خوئی به چی دا بله وړوکی چی کومه بادشاهی ده دا بادشاه هسی داسی بیکاره غوندی ده او نه داسی خاص فوج شته په دغه باندی ورځغله بیا به هغه باندی وروځغلی هلته به مقصد دا ده چی فساد جوړ کړي هغه ملک به ونیسی بیا به دغسی بل نیسی بیا به بل نیسی نو یو دنیا کی به عظیم فساد چکی جوړ کی لکه دا نګورو خدای پاک تی هلاک کی دا امریکانیان چی دا اوس دغه منصوبه چی دا شروع کړی ده چی بس په ټول وطن باندې په ټول دنیا دی مونږ سوی حکومت وی خیر د کئی دی هغه خلق خو مقصد دا ده چی نن روح بدی مونږی پکی او پورته جامه به چه وی د هغه وطن خلق وی اوس هر چیرته تقریبا مقصد دا ده چه نن روح هغه د امریکې پکی ده او مقصد بدن د افغانی سړی ده یا د پاکستانی سړی ده یا د هندوستانی سړی ده پنجره یې هغه ور اغوستې ده نو خلق وایی مونږ حکومت ته خپل حالانکه مونږ خو نشته حکومت نی مونږ شته نی ابوظهبی شته نی سعودی شته نی شام شته نی مصر شته نی لیبیا شته یو نشته خپل حکومت روح هغه دی امریکی ده پکی هغه پکی پکی چی کوم طرف ته تصرف پکی کئ کولای شی او بدن او ډانچه آ یا دی افغانی سړی ده کرزی په جامه کی یا دی پاکستانی یا دی هندوستانی سړی ده پرویزی یا دی بل داسی یو خبیث په جامه کی نو صرف هغه ډانچې ورته چه دي بدلې بدلې دي روح په ټولو کښې اندر قوت هغه سپرټ چه کوم دي هغه د چا دي هغه د امریکې دي چه څه غواړي هغه شی به چه کئ په کئ نو بهر حال انسان کښې دا هغه پروت وي نو دیو جنا دوپه مابینس کښې دا کیدای شوې چه داسې جور ظلم دا کیسې راشي نو ځکه د یوه مرکزي حکومت ضرورت راغی چي هغه ته تاسو هم موږ څه ویلي وو ارتفاع کي رابع ویلي وو نو داسي یو مرکزي حکومت جوړول چي دي پکار دي دا خبري په دي باب کي به دی چي کئ بیانوي. او بیا به د خلیفه صفات درته پکی بیانوی چی خلیفه او د دور عظیم ډیرو بادشاهیو پاره یو بادشاه مقرر کول دا څنګه سړی پکار ده د هغه اوصاف به درته ذکر کی او بل به دا خبره پکې بیان کی چی بیا ده ته کله مقصد دا ده چی جنګ کول پکار دی مخالفینو سره او کله چی د ده خلاف د دی خلیفه خلاف خلق سر چیک کی نو څنګه د هغه سرکوبی او څنګه د هغه قوت ضعیف کول او د هغه استیصال او استحصال چه ده بیا په کار ده دا طریقی به په دی باب کی دی چه کئ بیانوی دا واضح کیسی دی چه کله مو ارتفاق رابع هلته هسی اجمالا بیاناوه هلته هم په دی خبرو باندی مونږ چه کړی وه تنبیه کړی وه بس دغه کیسی په دی کی درته بیانوی شه جی باب الارتفاق الرابع دا باب دا په بیان دی ارتفاق رابع کی وهي الحکمة الباحثة عن سیاسة حکام المدن وملوکها، دا هغه حکمت عمل یو قسم ده او دا بحث کئی دې هغه انتظامی امورو دې هغه حکامو دې مدن او دې بادشانو دې مدنو دې ډیرو مدنو او دې علاقو بادشانو هغه وزیرانو وغیره دې هغه په مابینځ کښې سیاسی انداز باندې تدابیر کول کیفیت تی هغه حفظ دی ربط واقعه بین اهل الاقالیم چی دی اهل اقالیم په مابیس کی کوم ربط تا واقع هغه محفوظ پاتی شی دا طریقی به پکی بیانیږی. چې ته څوک په لګي کنه بهر حال نو اقالیم دا دی اقلیم جمع دا بر اعظم تورتائی خودالتا ایسی مطلقی و ملک پمانے سرا چی د درویشان داسی چی که نیم یوه روټی مینده کی کنه نو نیمه خپله وخوری او نیمه دی نورو ملګرو باندی چه کی صدقه کی نیم نانی چرنګه ده نیم نانی گر خورد مرد خدا بذل درویشان کند نیمه دیگر بذل درویشان کند نیمیدګه هغه نور بیا په نورو باندې چه کی خرڅ کی او د هغه چه کوم وی بادشان بادشان دی که مقصد دا چه دی یو اقلیم حکومت یور سره همچنا در بند اقلیمی دیگر نو دارنگی دی دی نور اقلیمونو چی په سوچ کی چا بل میونی ولای بل میونی ولای شجی وذلک دا ځکه انه لما انفرض کل ملک بمدینته کله چی جدا سو هر یو بادشاہ سره د خپل هغه مدینې نه یعنی علاقې نه هغه ملک نه وجبی الیه الاموال او جمع کړه سو په طرف د اموال وانضم الیه الابطال او جمع شو د سره هغه مسلح کسان نوجوانان فوجیان اوجب اختلاف امزجتهم نو واجب کئی اختلاف دی مزاجونو دی دوئ بیا دی بادشاہانو مزاجونه خو جدا جدا ئی نو دی خبر دا واجب کړه وتشتت استعدادهم او هغه متفرق تی استعداد دی دی بادشاہانو دا خبر واجب کړه ان یکون فیهم الجور چی دو کی بخپل مابینس کی ظلم وی په یو بل باندی وترک السنة الراشدہ او ترک پی هغه سنت عادله به یی چه کومه عادله طریقه ده او سمه طریقه ده هغه به سره پریږدی او یو بل باندی به سرکشی او بغاوت سره شروع کی وان یطمع بعضهم فی مدینة الاخر او طمع به کئی بعضی دی دوی فی مدینة الاخر په شهر دی بل کی هر یو به وای چه د بل نه می څه ارونیولای وان یتحاسدوا ویتقاتلوا بآراء جزئیہ او دوبه مقصد دا دی چی خپل مابینس کی حسد سره ساتی او خپل مابینس کی به قتل و قتال کئی بآراء جزئیہ دی هغه مفاد جزئیو دی وجی نا من نحو رغبت فی الاموال والاراضی لکه مثال رغبت فی الاموال بئی یا په ځمکو کی بئی سرحد ور بوئی چی د عیسی خیل او میوالی سره دا نږدې ځمکی دی شی مزیدار دا دریاب د ورسره دا به ونیسو له پنجابیانو نه هسی موږ نه یریږی او غرب به ورکی پنجابیانو ته به منډه ورکی او نه به یی نیسو هغه پلا به مقصد دا ده چی پنجابیان بل چرته یوه وړه غوندی علاقه یی د پښتنو نو هغه به وایی چی او دغه ځای خو هسی لږ دی دو راځو غرب په ورکو د ځایونه به ورنه ونیسو دا یو رسه کشی به چی وی جاری وی که وفاقی حکومت او یو غټه ډانچه نه یی شا جی وان یتحاسدوا ویتقاتلوا او دوئ به خپل مابینځ کی حسد سره ساتی ویتقاتلوا او یو بل سره به قتال کئی بی آراء جزئیة دی هغه مفادات جزئیهو دی وجې نه من نحو رغبة فی الاموال والاراضی او حسد یا حسد دی وجې نه وحقد او د کینې دی وجې نه فلما کثر ذلک فی الملوک اضطروا الی الخلیفہ کله چه دا کیسه په بادشاهانو کی ډیره وه نو دو محتاج شلو یو خلیفه قائمولو ته چه یو غټ خلافت دی وی وهو او دا خلیفه به څوک جوړیږي من حس من حصل له من العساکر والعداد چه ددی پاره ډیر فوجیان وی او ډیر ساز و سامانی ما دون اندازی وی یرا کل ممتنع ان یسلب رجل آخر ملکه چی دا کل ممتنع گنل شی چی یو بل سړی رایسی او دنه بیا بادشاهی واخلی دون قوت پی خلیفه سره داسی نه چی اسی یو چی پلان شای چی سبا یې چوک ورسی لاس او خپی وتړی او بل کس په رایسی په کینی و نه نه نه دون قوت پی ورسره دون لخکر بی دور ساز و سامان بی جنگی ورسره چی دا به کل ممتنع گنل شی چی بل سړی دنه حکومت واخلی ان يسلب رجل آخر ملکه فإنه انما يتصور بعد بلاء عام وجهد کبیر البته دنه بادشاہی اخستل دا به متصور کیږی وروسته د مصیبت عامه نه که څوک ورنه اخلی نو یو غټ مصیبت به جوړی یو غټ جنګ به جوړ شی وجهد کبیر او ډیر غټ کوشش به کئی و اجتماعات کثیرة ډیر زیات قومونه به سررجمع کړی هله به په ده باندې حمله کولای شی و بذل اموال خطیرة او ډیر ګڼ شی مالونه دولتونه به خرڅ کړی ولی په جنګ ډیره سرمایه لګی تتقاصر الانفس دونها چی نفوس دی هغه نه دی طرف ته لا قاصر دی یعنی دا کار هر سړی کولای نشی. وتحیله العادة او عادت دا خبره محاله ګڼي البته ډیر کله شاذ و نادر داسی شوی دی واذا وجد الخلیفه واحسن السیرة فی الارض اوس چې کله خلیفه موجود شي و احسن السیرت فی الارض او د شو اخلاق جوړ کی په مخ تزمکه باندې وخضعت له الجبابرة او سرکشه سرکشه خلق آ ده ته خشوع خضوع چه کی اختیار کی وانقاد له الملوک او ده واړه واړه بادشان بیا د ده انقیاد اختیار کی او د ده اطاعت کئی تمت النعمة نو دا د الله تعالی طرف نه یو عظیم نعمت اتمام وشو. خلیفت الله په عرض کی قایم شو نو دا دی الله تعالی نعمت اتمام وشو خلق به دی خلق به دی چین او دی آرام او مقصد دا دی چی پر سکون زندگی به چه کئی تیری او خپل آپس کی به ښه زبردست تجارتونه وغیره سره کئی نو خوشحال به یی امن و امان به یی ولی یوی علاقی کی معمولی يو د ډکيتي واقعه وشي په پسې خلک لا مازديګر نه دوکانونه بند کړي دوه دوه تالې ورته واچوي کورونو ته ځي چې داسې نه وي څوک مو وشوکوي لا څه څونه خوف پيدا شي د يو کار د وجې نه وانقاد له الملوک او خلق بادشاہ نے اطاعت کی تمت النعمہ واطمأنت البلاد والعباد او چه کله خلیفه قایم شی نو ټول بلاد وال خلق مطمئن شی او ټول بندگان هغه امن و امان نه چه سی مطمئن شی واضطر الخلیفة الی اقامة القتال او محتاجیگی اوس خلیفه به کله مقصد دا دی چه هغه ته محتاجیگی دی جنګ کولو ته داسی نه چه هسی معمولی څوک څه کئی او بیا ده فوج پسی راوستی یا غربی یی نه واضطر الخلیفة بیا دوه قسمه جنگ یو دفاعی جنگ وی او یو اقدامی جنگ وی نو خلیفه به کله دفاعی جنگ کئی او کله به اقدامی جنگ کئی واضطر الخلیفة الی اقامة القتال او محتاج گرزی خلیفه په طرف دی اقامت دی قتال دفعا للضرر اللاحق لهم یعنی دفاعی جنگ به کئ د ایغ ضرر دی وجه نه چی کوم دو ته لاحق کیږی دی خلیفه ته دی خلیفه خلقو ته یو ضرر لاحق کیږی د داسی خلقو دی وجه نه چی هغه درنده صفت خلق وی خلقو مالونه لوټ کئ خلقو اولادونه قیدیان کئ وړی یی ورنه پیسی بیا په غواړی تاوانونه د خلقو عزتونه چه کئ هغه چیری ویری کئ نو د داسی خلقو سره چی دا حکومت ته تاوان ورکی نو خلیفه به ولګی او دو سره به دفاعی جنګ وکی واضطر الخلیفة او محتاج ګرځیږی خلیفه الی اقامة القتال قائمولو دی قتال ته دفعا للضرر اللاحق لهم لپاره دی دفع کولو دی هغه ضرر چی لاحق کیږی دوی پوری من انفس سبعیة د داسې خلقو د وجې نه داسې نفوسو د وجې نه چه درنده صفت وی تنهب اموالهم چه آ د خلقو مالونه لوټ کئ و تسبی ذراریهم او مقصد دا چه قید کئ اولادونه د دوی تاوانونه په اخلی یای بیا مړی و تهتک حرمهم او هغه بی پردګی کئ د هغه حرمتونه د دوی وهذه الحاجة ادا هغه حاجت و هي التي دعت بني اسرائيل الى ان قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملکا نقاتل في سبيل الله دا هغه حاجت و کنه چا بنی اسرائیل دی ته محتاج کړ حالانکه بنی اسرائیل څونه سرکش قوم و او مقصد دا دی چی جنگ به چیرته کاوه د خدای په لاره کی خو دی ته محتاج کړ چی کله دو دی مقصد دا دی چی فرعونیانو نه تنګ شو تنګ شو او دو به یې قیدیان کول او لوټ کول به یې دو مالونه دو عزتونه به یې در هغه کول نو دو بیا مقصد دا دی چی دی ته اخیر محتاج شو چی هغه دی وخت نبی ته یې ورته وویل دو دعا وکړه الی ان قالو لنبی خپل نبی ته یې ورته وویل چی مونږ سره مقصد دا دی چی خدای پاک نه یې سوال وکړه چی مونږ ته داسی یو بادشاه واستوی چی دی ایخ په زیر نگرانی مونږ بیا مقصد دا دی چی دی ا جالوت هغه سره چه وکړو مقاتله وکړو او جنګ ورسره وکړو ځکه چه موږ ورنه چه راغلی یو تنګ راغلی یو شه جی نو دا شی کله سړی جنګ کولو ته مجبور کی تنګ آید بجنګ آید والا خبره یی نو دا دفاعی اقدام وی دفاعی او کله اقدامی اقدام پکار وی و ابتداءا او کله بادشاہ ابتداءا حاجت پیښ شی چاته جنګ کولو ته اذا اساءت انفس شهویه او سبعیه السیرة کله چی بد کی داسی څه نفوس شهویه یا سبعیه وی دا اخلاق چکی خرابی او تعامل او طریقه دا سره ګډه وډه کی و افسدوا فی الارض او فساد پیلاو کول وکی په ځمکی کی فساد غواړی پیلاو کول نو بادشاه به راشي او د دوئ سرکوبي به وکړي او د دوئ استیصال او بېښکني به وکړي، فوج به پسې رواستوي. فألهم الله سبحانه، نو بیا خدای پاک الهام وکړي، اما بلا واسطة او بواسطة الانبیاء، یا بلا واسطه الهام وکړي هغه بادشاه ته یا هغه د وخت نبی په هغه سره د هغه بادشاه د وخت ته چه وکړي، نو مقصد دا دی چی د نبیانو کی دو قسمه ځنی به داسی وو چی نبی به هم وو د خپل وخت او ورسره ورسره به د خپل وخت چه وو مقصد دا دی چی بادشاه هم وو او ځنی نبیان به داسی وو چی د خپل وخت نبی خو به وو خو بادشاه به چه وو بل وو اما بلا واسطه او بواسطه الانبیاء یا پواسطه چا سره انبیاء سره ان یسلب شوکتهم دا ورته الهام وکی چی ته دی بادشاہ ته دا الهام وکی چی ته دی دو شوکت او دبدبه چه کا ختمه کا ویقتل منهم لا سبیل له الی الاصلاح اصلا او هغه کسان په دو کی مړه کا چی هغه اصلاح ممکنه نده چی کوم اصلاح ممکنه هغه خو خیر د اصلاح پکار ده خو چی کوم اصلاح ممکنه نده هغه وغربوه وهم فی نوع الانسان او سوک وای چی اوهو دا خو ډیر ظلم ده چی دغه سی خلق سړی مړی او دا خو به دو بچکی پاتی شی او ښځی به پاتی شی او دا به که یا خو به غریبانی بیا جاړی نه نه دا نرم دلی نده دا نرم دلی نده دا خو داسې ده لکه لېوه باندې چې رحم وکړي چې نه نه مړه وي نه څنګه مزیدار سلوکی ده یا مار بچي باندې چې وکړي رحم وکړي نه نه شاه صاحب وایي چې دغسې خلک دا په انساني ډانچې کې انسانان خو ټول یو ډانچه دي دا په انساني ډانچې کې داسې مثال لري لکه یو عضو معلوف معوف یعنی یو عضو دا چې عام مقصد دا ده چې بیمار شوی ده او جراثیم پکې تنختی دي یعنی کینسری مقصد دا ده چی نیولای ده نو ایغ لری کول پکار چی د نور جسم ته سرایت ونه کی د نور جسم چه پاتی شی محفوظ پاتی شی نو دا په دی نورو خلقو باندی چه کول دی رحم کول دی چی نور خلق محفوظ پاتی شی او دو ته به چه ورکای غرب به ورکای او داسی زړه به نه په خوګای چی نه نه اوس دا کافر ده او درته سیخ ته او مقصد مسلمانانو ته توان ورکای ته وای چی نه نه زه خو هیڅ نه ورته وایم نه نه غرب به ورکای دا د عضو معوف غوندی ده دا به لری کای لکه جسم کی فاسده ماده پیدا شی نو آ سړی چه کئی په چاړی او په چاقو باندی کټ کئی او لری کئی یی حالانکه خپل جسم یی ولی بیا ورنه اچای شه جی وهم فی نوع الان ګور هر شی په خپل درجه کی خوند کئی مقصد دا ده چی نه افراط پکار وی او نه څه پکار وی تفریط پکار وی شه جی وهم فی نوع الانسان ادا خلق په نوع انسانی کی داسی مرتبه لری بمنزلة العضو المعوف دا په مرتبه دی هغه عضو دی چی هغه کی بیماری پیدا شوی بالآکلہ دی هغه مقصد دا دی چی سو یو خارخت غوندی بیماری پکی پیدا شوی سو جراثیم پکی شوی وهذه الحاجة هی المشار الیها بقوله تعالی او دې حاجت ته اشاره راغلې ده په دې قول د باری تعالی کي چي ځکه دا بعضي اقوام بعضي چه کي دفع کيي او کله يو غالب کله بل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که خدای پاک نظام دا نه وای چه بعضي خلق په بعضو سره دفع کيي لهدمت صوامع وبيع نو بیا به دا صوامع او بیع صومعه او بیعه دا هغه معابد د نصاراو یی دا به بیا چه وو مقصد دا دی چه ړنګ کړی شوی وو خو الله تعالی نظام دا ده چه کله بعضی خلق په بعضو سره دفع کئی یو قوم سر کش سی بل قوم په سر چک کی ایغ له لاسه چه کی تباه کی بیا هغه بل قوم سر کش سی بیا بل قوم ته خدای داس طاقت ورکی هغه په سر چک کی هغه چه کی وغربی بس دا یو نظام ده الله تعالی چه دا جاری کړی ده وقوله تعالی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه تاسو دو سره چه کوئ قتال کوئ تر دی چه فتنه پاتی نشی او شرک او کفر دا ټول چه دی دا فتنی دی دا چه دی فتنی دی ولا یتصور للخلیفة مقاتلة الملوک الجبابرة اوس خلیفه خو هسی په آسانه باندی دی بادشاهانو سره جنګ نشی کولای ده پاره لوی فوج پکار ده الا باموال مګر په اموالو سبب سره به کئی چی ډیر دولت به وی ورسره وجمع رجال او ډیر خلق به ورسره جمع وی فوج به هم وی نو پته ولګیدله چی یو ملک سره او دشمن سره جنګ کول آ دوه غټ سبب غواړی یو افرادی قوت غواړی او بل مالی او معاشی قوت غواړی که افرادی قوت وی معاشی قوت نه وی بیا هیڅ جنګونه منګونه نشې کولای بیا به ته روټۍ نه میندی ته به اسلحه له کوم ځینه وکې چې ته چه وکې جنګونه وکې دشمن سره په بل دشمن به تا کې ترغیب کړي تا کې به خپل کسان واړی پیسې به ورله ورکړي خپل به درته چه کړي دشمنان کړي نو چې کوم یو نه یي بیا جنګ نشي کیدلای ځکه مسلمان اوس په دې وخت کې د ذلت زندګي سره چه دي آ مخامخ دي ولې افرادي قوت د مسلمانانو اوس کم ده هغه څونه زیاتي ابادي لحاظ سره ټول کفر یو ده او مقصد دا دی چی مونږ له ګولۍ راوړې چی دغه ډیر شیونه مه کو بیا به دا کیسی چی بی حیایی هم عامه شی او افرادی قوت دی مسلمانانو چی سی کمزوری شی دا دی جنګ اصول دی چی جنګ په دوه شیونو باندی کیږی افرادی قوت او مالی طاقت سره کیږی نو افرادی قوت مو کمزوری کیی او حکومتونه مو لګیا دی منصوبه بندی چوره یو چه کئ اشاعت کئ هلته نسته دا کیسی په باره ممالکو کی څونه ډیریږی یو یو یونیورسټیو کی دونه ارامیان زیږیږی چه څه ووایه هسپتالونو کی ځای کولای نشی هلته دا شی نسته هغه ولی نه استعمالوی ګولی ګانی تاسو مونږ ته راوړی چه بچه دو هی اچه او خپل حکومتونه یا خپلی ډانچی ورته تیاری کړی او ډیر ملایانی ترغیب ورکی ځان له کړی چی ها ها ټیک ته اسلام کی دی هیڅ پروا نشته او بی سړی تربیت نشی کولای فلان دا ډین دا دا یو پورا غویمه یی جوړه کړی چی دی مسلمانانو افرادی قوت په کونی باندی کینی نو افرادی قوت یی کم کی او معیشت خو مو ده تباه کړی معیشت خو مو ټول چه دا دی دو په لاس کی ده چه کوم مال و دولت خلق مو دی او دا شیخان او عرب و مشایخ دا غټ غټ هغه ټوله سرمایه راړی او د لندن او د امریکې په بینکونو کې څه کوي کیدی هلکه خو مسلمانانو ملکو کې تجارت په شروع کړه کنه مسلمانانو ته به فایده وي تاته به فایده وي چې لاړ شي هلته د انګریزانو په ملکونو کې بینکونو کې څه کوي کیدی ډیر دی په اسلام رنګونو کې ډیر دخل دی دغه مشایخو ده خدای دی تباه و برباد کی دو دون نقصان اسلام ته ورکړ چې دون اچا اسلام ته نقصان نه ورکړی او بیا ال تلار شي بیا په یو په څو څو لکه باندی هغه ډالرو او په دغه باندی یوه یوه چه کئی زنا کئی وه دی خدای ظالمه رئیسه کنه دا دی اسلامی غریبو ممالکو کی خرڅ که تجارت پکی شروع که عوامو ته به فائده یی تا ته به فائده یی اسلام ته به چه یی فائده یی دا دی دی انګریزانو او دی دغو ملکونو بانکونه چه دا چوره چلیږی دا ټول دی په چا باندی چلیږی دا دی اسلامی خلقو اسلامی ذهن خلکو پیسو باندی چلیږی مسلمانانو په پیسو باندی او هغه نه چی کوم سود اوباسی هغه ټول دو دی یهودو په لاس باندی ورکوی دی اسلام خلاف په منصوبو باندی چکی لګی نو من از بیگانه گه هرگز ننالم که با من هر چه کرده آشنا کرد دا شاعر وایی چی ماته له پردو نه ګیله نه رادرومی چی مونږ سره څه کئی هغه خپل چه کئی آشنایان کئی چی څه کئی هغه خپل آشنایان کئی شه جی بهر حال ډیر لوی داسې هغه شوری دي کنه خدای پاک دې رحم وکړي نو داسې خبره درته کوي چې دا دواړه شیونه ضروری دي ولا يتصور للخليفة مقاتلة الملوك الجبابرة و ازالة شوکتهم الا باموال و جمع رجال دا گوره دواړه بنیادی شیونه دی ولا بد فی ذلک من معرفة الاسباب المقتضیة لکل واحد من القتال علابدی ده په دی کی د معرفت تی هغه اسبابو نه چه مقتضی د هر واحد وی چه چا سره قتال پکار ده والهدنه او چا سره هغه قتال چه مال بیا صلح پکار ده او دارنګه و ضرب الخراج و الجزیة کله خراج پکار ده جزیه پکار ده او بل دا خبره و ان یتأمل اولا ما یقصد بالمقاتلة بل اول به ایجنډه متعین کړي چی ددی جنګ غرض څه ده خلقو ته به ذهن کی دا ور اچوي چی دا فلانی جنګ زه کوم ددی ایجنډه او غرض څه ده لکه دا ارامیان چی جنګ کوي کنه چه کوم یو جنګ کئ ایجنډه ورپاره کیدی او په ملکونو ګرځی چه ددی جنګ کما غرض ددغو خلقو ته تاوان ورکول ندی او هغو خلقو ته کاغذونه کوتی چه ګوره مونږ د تاسو دشمنان نه یو دی نه مونږ غرض داده چه تاسو کی دا غلط غلط خلق چه چه تاسو خلاف کړی دا ختم کو او دا ایټمی طاقت ختم کو چه بیا فساد نه جوړیږی افلانای که افلانای بل په جنګ کی بنیادی شی هغه ایجنډی متعین کول دی مقصود متعین کول دی چی دا جنګ دغ غرض دی پاره ده وان یتامل اولا بل بات صاحب اول پدی کی سوچ کئی ما یقصد بالمقاتله چی چه قصد ده په مقاتله سره من دفع مظلمه چی مثال اغا ظلم دفع کئی او چی مثال ده ځکه دغو خلکو سره زه جنګ کوم چی دی کی ظلم ده چی هغه دفع شی خلکو ته به دا ذهن کی واچوی او ازهاق انفس سبعیة خبیثة لا یرجی صلاحها یا ځکه زه دی ملک کی دغی علاقی کی جنګ کوم چی هغه انفس سبعیة هغه دی غونډګانو یو ټولی چی پیدا شوی ده خبیث او د دوی اصلاح ممکنه نده او خلکو امن و امان یې خراب کړی ده چی دی هغی اپریشن وکړو او هغه چک ختم کړو دی دی پاره زه دا جنګ کوم او فوجی قوت استعمالوم لکه اوس دا حرامیان وایی حکومت وال کنه چی مونږ په ایجنسیو چی فوجی قوت ولی استعمالو ایجنسیو خو دی مونږ خپل خلق دی یا مونږ وروڼه دی او مونږ به ورته سړکونه جوړو او دا شی به کوو خو دا خو هغه چی کوم غلط عناصر دی چی د دوئ امن و امان خرابوی دا مونږ پکی تر هغه ختموو. خلقو ته دا ذهن کی ورچی کنه اګر که دلته خو په نفس الامر کی هغه غلط دو دی او صحیح چی دی مقصد دا دی چی مجاهدین دی او دو چی دی آرامیان دی او امریکی دی پاره څه کیږی استعمالیږی خو خلقو ته خو پراپیګنډ دا ذهن کی چه کیی ورچی عوامی طبقه ته شه جی او کبت انفس دنیا